بار ذکر کوي اصل په مبتدا کې یعنی اولا او راجح په مبتدا کې تقدیم دی او اولا او راجح په خبر کې چې کوم دنو هغه تاخير دی مطلب تر سو پورې چې حتی لوسه ممکن وي نو مبتدا به مخکې راوړي او خبر به وروسته راوړي دی وجه دا ده چې مبتدا ذات تا او خبر څه شي وصف خبر څه شي وصف ذات مقدمي په چا باندې وصف دویمه دا ده چې دا خبر چې دینو دا ثابتيږي چا لره مبتدا لره نو مبتدا مثبت له دا او خبر مثبت ته نو مثبت له مخ کی وی او مثبت سی ورستوي اسه د مبتدا ته جزات وي او د خبر ته چې وصف وي دا په اعتبار د مفهوم سره وي یعنی مصداق خو د دواړو یو دی خارج کې لکه زید قائم خارج کې خو سړي یو دی صحیح ده کنه خارج کې سړي یو خلکه مقصود په مبتدا کې سوي ذات او مقصود د خبر نسوي وصف دا وصفي مبتدا له ثابتي نو اولا او راجح دا ده چې مبتدا دی مخکې او خبر دی سوي ورستو دا یو خبره شو نو د دې نه دا ثابت شو که په جانب د خبره مقدم کې ضمیر وي او راجی وي مبتدا مؤخره ته نو دا به جایز وي په نشي کنه جانب د خبر مقدم کی ضمیر وی او راجی وی لک فی داره زید فی داره زید دا هی ضمیر چا ته راځي شي سید مؤخر ته نو دا بسوي جائز و د جواز بالکل خکاره ده چې ازمار قبل الذکر بګې دی خو فقط لفظا نه کې څه شي رتبتن ځکه مرتبه د چا د مبتدا غسه ده مخکې او که په جانب چې کمدنو د مبتدا کی ضمیری مبتدا کی سی ضمیری او هغه راځي وی خبر تا خبر مؤخر تا دا به جایز نه وي صحیح ده صحیح ده کنه ځکه چې ازمار قبل الذکر راضی لفظا رتبتا دا دوی مخبره لاړه کلا ورته زلانه مراغله خپل کټتا اوس بل مسله اولا او راجح چې کم دنو هغه څه شي شو تقدیم د مبتدا او تاخير د خبر زید قائم دا اولا شو دا ترکیب څه شو اولا شو ځکه زیدون به څه شوی دی مقدم شوی دی مبتدا او قائمون خبر څه شوی دی مؤخر شوی دی خوس که قائمون زیدون دا ترکیب وای نو د د څه حکم دی قائمون زیدون دا ترکیب وای نو د د حکم څه دی صحیح ده کنه دی باندې چې کم دنو مصریان وی جایز غیر اولا جایز غیر اولا دا ترکیب جایز دی خو نه دی اولا نه دی مراد د قائم زیدن هر هغه ترکیب چې کمزای کې تقدیم د خبر او تاخير د مبتدا موزر نوي چې تا تا مونږ خبر مقدم کنا خدا تقدیم موزر نه معنا ته بل څه ته zarar نه ور کوي او خو مبتدا هم سکړه مؤخر کړه دا تاخير څه zarar نه ور کوي چې zarar ور کوي غزال نه بیا خبره ده که تقدیم که تاخير د مبتدا zarar ور کوي نو هغه ځای کې تقدیم د مبتدا سي واجب بیا چې کم ځای کې تقدیم د خبر څور کوي زراور کینو هغه ځای کې تاخير د خبر بیا سي واجبي هغه ځان له مواضع دي ابراش ان شاء الله خدا هغه ځای چې کوم ځای کې هیڅ قسمه zarar نشته نه د تاخير نه zarar پیدا کیږي د مبتدا او نه د تقدیم د خبر نه zarar کیږي پیدا کیږي نو بسریان وای دا جائز دی خو اولا نه دی به خوند غونته ترکیب دی ان ورته څه دغه پکې نشته لکه د عدم جواز څه وجه او کوفیانو منع کړی دا کوفیانو څه کړی دا منع هغه وی چې کسی کا تعریف نه جوړای بس لکه دا جایز نه دی هغه څه کړی دا منع دا د اولنی شعر مقصد وروره که تاسو پوه شئ والاصل في الاخبار ان تؤخر وجوز التقديم اذ لا ضرر پوه شوي که نه والاصل فی الاخبار ان توخر اصل په خبر کې چې کمندنو هغه تاخير د خبر دی وجوز التقديم اذ لا ضرر او جائز ګڼل دی چې کمندنو تقدیم لرا خو په هغه ځای کې چې بالکل اړو ضرر ني مثلی ضرر ني هغه وضاحت مخکې وشو وجوبی د تاخير د خبرو نو خود د تقدیم د چا د مبتدا صحیح ده کنه دا خو له تلې چابړي دي چې یو درنه بل څه کیږي سپکی هغه موازی ذکر کړي چې پاغي کې پاغي کې څه کم دنو تقدیم د مبتدا او تاخير د خبر څه وی واجب نو من او غاڼه تاخير د خبر لره په دې را روانو ځایونو کې من او غنه تقدیم د خبر من او غنه تقدیم د چاله یعنی خبر مقدم کوا ممتنع دی چې کوم نه تقدیم دي څه خبر نو چې تقدیم ممتنع شو نو تاخير څه شو واجب صحیح شو او تقدیم د مبتدا څه شو واجب اسو ځایونه دي یو چې کوم ځای مبتدا او خبر دواړه په وجود د تعریف کې برابرۍ ان دواړه معرفي وي دواړه سي یا دواړه نکري مخصصي وي او نوي قرینه په ابتدایت د مبتدا او په خبریت د خبر څخه خارجي قرینه نوي کونه شو دواړه مبتدا او څه خبر دواړه چې کمندنو په وجود د تعریف کې یا په وجود د تخصیص کې برابر دي ما وی په وجود کې سړي برابر دي په کیفیت د تعریف او د تخصیص کې نه کیفیت نه چې ګنې یو کم کیفیت کې تعریف تن په بل کې یعنی یو په الف لام معرف تن بل په الف لام سوي معرف نه دا ضروري خبر نه ده که یو په عالمیتی او بل په اضافتی هم صحیح ده ځکه د مبتدا د لپاره نفس تعریف ضروری دی نفس څه شي تعریف ضرور نه چې ګینې نو خامخا کیفیت پیدا وي نو بیا به یې کدا نه بیا بني خو چې نفس تعریف دواړه معرفي وي لکه زید القائم زید القائم اوس په دې زید کې هم صلاحیت د چا دی ابتدایت او په دې القائم کې هم صلاحیت د چا دی ابتدای به واقع کېدل شي اوس کته زید مؤخر نه کې او القائم مقدم زید مقدم نه کې او القائم څه نه کې مؤخر نه کې نو کې دې شي چې القائم زیدون ته جوړ کینو سو په القائم ته سو وي مبتدا وي زیدون ته بسو وي خبر ځکه تش قائمون چې د مقدم کړو نه غنه کیره واغې د چا څه نه وي مبتدا نه وي خو چې القائم سکی مقدم کینو اوس کې دې شي ته سو سو وي متوای ما خبر مقدم کړل او خلکو به څه جوړ کړی نو فرق دی کنه د مثبت مثبت له فرق نه دی مخکې معنی دا سوا زید القائم زید چې دنو هغه ولاړ دی او اوس معنی دا هغه ولاړ چې دنو هغه څوک دی زید دی دغه فرق دی کنه اوس مثبت له اوسوک شو القائم شو مخکې زید معلوم قیام طلب کاو اوس قائم معلوم دی زید طلب کوي فرق نه دی د مطلوب او د معلوم فرق شو کنه چې کوم د معلومي هغه به مبتدا کوي کنه او چې کوم مطلوب هغه به څه کوي خبر کوي نو خبره بدليږي بالکل پوه شو به یا په تخصیص کې برابرو دواړه نکره مخصصې وي افضل منک افضل مني افضل منک افضل ستاره چې کوم افضل له زمانوم سره افضل له اوس کته افضل مني سکی مبتدا کی او افضل من کته کی خبر کی مقدم تقدیم اوسو کی تا خو افضل من کا مبتدا کړی دا او افضل مني دې څه کړی دی خبر کړی دی خو کته افضل مني سکی مقدم کی نو کې دې شدید تسوک سو وي خبر وي مبتدا وي ځکه تاب خبر مقدم کړي او هغه ته سو وي مبتدا وي خبره خراب شي ځکه دواړو کې صلاحيت د چاشته د ابتدایت نخره مخصصه مبتدا واقع کیږي کنه البته قرینه سوا موجود وا نو که دواړه معرفي وي خو چې په ابتدایت د مبتدا باندې څه شته قرینه شته ده کنه بیا تاخير نقصان تاخير د مبتدا او تقدیم د خبر څخه نقصان لکه ابو حنیفه ابو یوسف ابو حنیفه ابو یوسف اوس اصل کې د ابو یوسف مبتدا ده ابو حنیفه خبر دی ابو یوسف ابو حنیفه ابو یوسف په بقاحت کې پشان دي چا دی ابو حنیفه دی اوس ابو حنیفه مشبہ به ده او ابو یوسف صدا مشبہ ده قانون دی چې داسې تشبیه جوړ شي لکه زید الاسد نو مشبہ چې وي هغه مبتدا وي مشبہ به سي خبري سواء قدم او اخره که مقدم کړي او کسي کړي نو که زیدون صدون شي او کاله صدو زیدون شي کاری او شي زیدون الاسد یا الاسدو زیدون په دې کې به الاسد مشبابه وي کله مخ کې شي او کله رسو شي به خبري دلته قرینه شته کنه بنونا خبر مقدم دی د بنو ابنا انا د پاره چا د پاره دواړه نه کړي دا دواړه چې کومه معرفي دي په اضافه سره بنو ابنا انا بنونا اصل عبارت دا څه دی زمونږ د زامن او زامن چې دي نو دا زمونږ زامن دي نسب مونږ ته راځي کنه راځي کنه راځي نسب د زوی نسب ته راځي کنه خود لور او خود ته نه راځي کنه ورشوي نو بنونا دا اوس خبر مقدم کو بنو ابنائنا یعنی بنو ابنائنا کبنینا تشبیه ده کنه زمون د زامنو زامن داسې دي لکه زمون خپل زامن وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد او زمون جنکای چې دینو دا غي زامن چې دینو دا پردو سړو زامن دي او زمونږ ځامن نه دي او خو ته چا دي پردو سړو دي زمونږ باباو الله دې غریق رحمت کی یو زمونږ یو طالب جان او الله دې هغه هم غریق رحمت کی یار وفات شوی دی زبردست سړی ډیر خدمتګارو هغه بابا ته وی بابا منګه پر جمعات کې سبقونه وی وی بابا ته موږ له کور راکه کنه مدرسې لا هغه کور غټو زمونږ طالبان غنو وی بابا دا کور موږ له کرای راکه یا لا سره راکه بابا وته ولې د لاسه درکم هغه ته بابا توم لواره زوم لواره انګر کنه ما ستانه سب یو دی نو بس قران راکا کنه ناغه بابا وته وي ته څنګه انګري څنګه لواري ناغه وته وي یم لوار بابا کنه وستا د پلاسونوم دی ما به غالب چنوموي بابا وته دا خو نه پیژنم نه نکونوم دی وایا کنه هغه چې نکونوموي بابا وته وی ته خو زویا یو خو ترکان دی خو لوار نه دی او ترکان دی وی او زه پیژنم دا کلو مینه باجا بابا په خلک پیژند ډیر ناغو ته نه بابا وی د مور پلار مینګر دی لوار دی هغه ته وی د مور پلار دی ته نوم وای هغه چې نوم وی ما به ته وی اولکه بالکل هغه لوار دی خو تاسو دا نه کوم ته کوم د پلار چول کوم اورو بس سره بالکل غلط نو وی خاني په فصل په تخم پسې دی په پټي پسې نه دي ښا چې په دې ځان پوهه کا نو نسب چا پسې دي پلار پسې دي نو بنو نه کنه نو دا دغه ځای کې هم شوی دی دلته قرینه څه ده موجود ده چې قرینه سي موجودي نو بیا چې کم دنو دغه تقدیم تاخير کوش نو نقصان دا دی اولی شعر مقصدو فمناه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني فمنعه من غنا ته تقدیم د خبر لرا حين يستوي الجزءان فاغه ټیم کې چې کله دواړه جزونه برابرۍ پس کې برابرۍ په وجود د تعریف او په وجود د تنکیر کې وجود خبره ده ګوره کیفیت خبره نه ده کې افضل منك افضل مني افضل منك کې تخصیص کم دی د چانه افضل مني نه پوه نه شو پیری ځکه هغه یو افضل من کا په اضافه د تعریف د ضمیر د مخاطب دی کنه او دا بل په ضمیر د متکلم او ضمیر متکلم کې تعریف زیات دی رسانه ته مخاطب نه خو لکه وجود خبره ده د کیفیت خبره عرفا و نکرا خو په داسې حال کې عادي مې بیاني چې دا غي چې کمونو قرینه معدوم وي قرینه سوي یعنی نوې قرینه په ابتدایت د مبتدا او خبریت د چا باندې خبر باندې قضا اذا عمل فعل کان خبر